ښه مولوي صاحب سخيدات له هرات دروازې څخه ليکي او پښتنه کوي چي د جمعې لمونځ واجب فرض او که سنت دی. خو ورورجانه دا د جمعې مبارکې لمونځ تا تر اوسه ولې نه دی زده کړی لکه د فرائضو کول چې فریضه ده زده کړه یې د هغسې فرض ده قرآن پاک فرمایي حتی اول اذان چې په ښار کې وشي نو پس له زواله چې وخت داخل وي بیع او شرا حرامه شوه په دا ټول ښار کې به بیا سوداګري نه کېږي نه به څوک شی خرڅوي نه به یې رانشي حضرات لمونځ د جمعې فرض عین دی لکه د ماپښین د مازدیګر دغه نور صلوات خمسه دا پنځه لمونځونه هغه لکه چې فرض عین دي د جمعې مبارکې لمونځ هم دغسې فرض عین دي او د دې فرضیت راغلی په مکه معظمه کې حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم هغه دیارلس کاله زمانه د پیغمبرۍ چې په مکه معظمه کې د تېره کړې ده او هجرت یې لا نه و کړی په هغه تاریخ کې د جمعې مبارکې لمونځ په عین مکه معظمه کې فرض سوی لکن ادا يې هلته ونه شوه، د دې جهته چې ادا د جماعې بعضې شرطونه لري، يو د هغو څخه اذن عام دی، عامه اجازه وي چې هر څوک راځي، نو کافران د مکې، مشرکان د مکې، ابوجهل لعين او د ده امثال هغو مسلمانان نه پرېښووه که دی لمونځ وکړي په حرم محترم کې نو د جمعې لمونځ راغلی و اما دغسې معطل پاتې و پس له هجرته بیا په هغه مدینه طیبه کې د جمعې لمونځ دا بیا شروع شوی دی دا دا دی چې موږ تاسې هم د جمعې لمونځ کوو نو د جمعې لمونځ فریضه ده عقیده هم فرض ده او عمل یې هم فرض دی او دا یې فریضه ده چې هر مؤمن مسلمان دا چې ګوره مقیم وي په ښار کې او جوړ وي روغ وي زنان یې د ښار خلاصې دي مسافر په ښار کې پر هغه فرضیت نشته ړوند او ګډ دا معاف دی مریض معاف دی مریی او منځ کوي دا معاف لیکن هغه کسان چې نارینه وي او رجال وي عاقلان بالغان وي او مقیم د وطن وي مسافران نه وي او خالص په ښار کې وي دلته به دا لمونځ د جمعې کېږي او په صحراوو کې چې هغه ځای کې بازارونه نه وي او حکومت فوج نه وي تاڼې نه وي او هلته بندیخانه او جېلخانه نه وي حضرت امام صاحب مبارک قطعا په هغه ځای کې لمونځ د جمعې باطل بولي که چا کړي دي هغه د ماپښین لمونځونه یې ټوله په ذمه کې پاتې دي هغه به راګرځي والسلام